الرحمن او الرحیم د الله سبحانه و تعالی مقدس او خایسته نمونه دي د الرحمن معنا ده ډیر زیات مهربان او د الرحیم معنا ده ډیر زیات رحم والا الله جل جلاله ډیر زیات مهربانه ذات دی په دنیا کې د الله تعالی رحمت دا عام دی هر انس او جن او هر سیس ته مسلمان او کافر او هر یو سیس ته د الله جل جلاله رحمت دا رسېدلی د دنیا دا نظام دا د الله جل جلاله د رحمانیت په صفت باندې چلی که الله جل جلاله د ګناه په وجه باندې عذاب ورکړي نو په دې مخ د ځمکه باندې به یو څیز هم پاتې نه شي خو دا د الله جل جلاله د رحمانیت هغه صفت دی الله جل جلاله رحمان دی نو د دې وجې نه د دنیا دغه نظام دا روان دی بیا الله جل جلاله په آخرت کې به د الله تعالی رحمت د مؤمنانو سره خاص شي کفار دوی له جهنم کې عذاب ورکول شي او د الله تعالی رحمت د مؤمنانو پورې خاص شي الله جل جلاله د رحمت نه به څوک نا امیده کیږي نه که یو انسان نه ډیر هم ګناهونه شوي او دی په اخلاص سره توبه وباسي الله تعالی نه د خپلو ګناهونو معافي وغواړي په اخلاص سره توبه وباسي دی په خپل ګناه باندی خیماني او آینده کی بیا دی د دغی ګناه نه کولو په ښه اراده وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان ته ګناهونه معاف کوي او دغه انسان سره بیا الله تعالی محبت کوي او دنه راضي شي. د الله جل جلاله رحمت دا ډېر زیات دی، الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي، لا تقنطوا من رحمة الله او تاسو مه ناامیده کېږئ د الله د رحمت نه. نو د الله تعالی رحمت دا انتهايي زيات دی او د الله د رحمت نه به څوک نا اميده کيږي نه چې مسلمان وي مؤمن وي نو هغه د الله سبحانه وتعالی د رحمت نه نا اميده کيږي نه حديث شريف کې راځي چې د الله جل جلاله سل رحمتونه دي او دا غینه صرف یو رحمت دنیا ته را نازل کړي او دا بیا په دې جناتو کې پیریانو، انسانانو، چارپایانو او حشراتو کې دا یو رحمت د الله جل جلاله دا تقسیم شوی او د دې یو رحمت د وجنا دا مخلوقات په یو بل باندې مهرباني کوي یو بل باندې رحم کوي همدغه شان د دې رحمت د وجنا یو وحشي حیوان په خپل بچی باندې رحم کوي او دا کم چې یو کم سل رحمتونه دي نو دا الله تعالی د قیامت ورځې ته موخر کړي بیا به په قیامت کې په خپل خاصو بندګانو باندې مؤمنانو باندې د دې په ذریعه رحم کوي نو دا به په دنیا کې چې دا یو رحمت الله تعالی د دنیا ته را لېږلی نو د دې وجې نه دا دومره مهربانۍ او رحم دلۍ او دا محبت دا دې دنیا کې خور دی نو دا سل رحمتونه چې کله الله جل جلاله د قیامت په ورځ مؤمنانو باندې تقسیم کړي او الله تعالی خپله پیرزوینه او مهرباني وکړي نو د دې به تصور هم مونږ ته نه شو کولی د تصور نه هم دا خبره اوچته ده نو الله جل جلاله ډیر یو عظیم ذات دی او د الله تعالی رحمت دا ډیر عظیم رحمت دی